د انګریزي ټکی کې 1 2 3 په شکل کې داسې یا دا اے بی سی په شکل کې چې دا د اے کم توایا چې اے په اول کې راځي بدی کې بی راځي بدی کې سی راځي دی کې یا دا سه نه نه په بل ترتیب چې دی کې به مطلب ته به دی دوایا نه دی کې بدل تبه دوایا نه په دی کې بدل پلاني سیس دوایا نه دا سکی نو چې کله هغه مریض راشي دې ګوري چې د دې مرض مناسب دوايي په هغه خانه کې پرته نو نه غور شي او هغه تیراوالي او هغه مریض له ورکی نو سبا چې بل مریض راشي هغه له بیا پکاري نو هغه له دغه 1 نمبر خانه نه راوالي اگر چې دته له هغه 10 نمبر نه راغسته و بل پیرا ولی داغي بیماری بیا لران هغه له دغه خانه نه راوالي نو الله پاک د قشا د قران د خلقو د هدایت او راهنمایي د پاره را لګل نو چې کومه خبره به مخکې ضرورت او نه مخکې رااله د کومې برستو ضرورت او برست رااله نو بیا به نبی علیہ السلام ته ویلې شو چې دا پلاني آیت پسې پلاني صورت کې دا ولګوي نو ځکه ترتیب مصحفي جدا دی او ترتیب نزولی جدا دی نو دا غي په ځای به مونږه وجد تقدیم وای وایو او فضیلت د دې صورت به وایو چې دا فضیلت هم یو وجد تقدیم ده په قران کې په ټولو سوراتونو کې سورۃ الفاتحه مخکې رااله په الله باندې اعتراض نه کې چې دا ولی خلکو یې ولی هوجنګي د مضمون په اعتبار یو جامع صورت او د فضایل په اعتبار یو ډیر بهتر صورت ځکه الله په ټول قران کې اول راوړی دی دا وجه ده شیخ القران رحمت الله علیه چې د یو صورت په فضیلت کې هم دومره روایت نه دی راغلی دومره ډیر سمره روایت چې د سورۃ الفاتحه په فضیلت کې راغلي دي صحیح روایت علما لیکلي دي چې اکثر د دې سوراتونو په باره کې روایت شته خو اکثر ضعیف دي او بیا کې خدلې شوی د علوم د فرقان په مفصل کې او کې خدلې شوی د علوم د مفصل په فاتحه الكتاب په سوره الفاتحه کې نو کم سړی چې د سوره فاتحه تفسیر یاد کړ نو ګویا چې د ټول اسماني کتابونو تفسیر یاد نو د دې سوره ډیر فضایل وو نو دیو جن دا صورت په نور قران کې مخ کې راوړ بل دا اسماء د دې صورت په ذکر کو چې اغام د دې په فضیلت باندې دلالت کوي تاسو تمام مخ کې ویلو چې د قران عظیم ډیر نمونه وو او کثرت الاسماء تدل على شرف المسمى ډیر نمونه چې دوی نو دا دلالت کوي په شرف او په عزت د مسمى باندې فاتحه شروع کېدو ته وای دې ته فاتحه ځکه وای چې د دینم افتتاح د قران کیږي د دین قران شروع شو کنه او دارنګ افتتاح د علوم د قران د دین شوی دا بل نوم د دې سورته د سورۃ الحمد سورۃ الحمد ورته ځکه وای چې پاول سر کې لفظ د الحمدلله دی او دا نوم او تر رسول سلام په حدیث کې ویلې دی حدیث قدسی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي قسمت الصلاه بیني و بین عبدي صلات بدل ته ټول مزدره مراد فاتحه مراد د ما سورۃ الفاتحه زما او زما د بنده په مینس کې تقسیم کړي دا بل سلورم نم د دې سورته د سورته النور سورته النور امام الوسر الهلمانی کی وی او تزکا وی لظهورها بکثرت الاستعمال چې دا سورته د ډیر استعمال د وجه نه ظاهر دی نو زکه وته سورته النور وی یا سورۃ النور ورته ځکه وای چې لتنویرها القلوب لجلالت قدرها د دې ډیر اوچت قدر دی مقام دی دا زونه منور کوي نو ځکه وته سورۃ النور وای بلنم د دې د سورۃ اعظم السور اعظم السور وتذکوي چې د الفاظو په اعتبار خدا وایتونه دی وایتونه مواړه واړه دي خو د مضمون په اعتبار دا ډېر ټول قران په دې کې را باندې نو اعظم صورت شو او دا تا مخکې وکتل کان لا اعلمنک سورتن هی اعظم سورته فی القران هی اعظم سوره فی القران دا مو ته حدیث کې ویلې شوی دی بل نوم د دې صورت د صورت الشفاء او بل نوم د صورت الشافیه دا د شفا صورت دی بیمار په تن کې الله یې جوړي او دارنګه د الشافیه اتم نمبر نوم سورۃ الرقیہ رقیہ ویل کیږي دم تا دې ته رقیہ ځکه وایي چې دم د دم سورۃ دې صحابي په یو کافر دم کړو چې ما چې چلو او الله جوړ کړو بچ گئی رمضان سفیان ابن عیینه کې خود لريخه هغه ویل انها تقی عن الزلات عقیدتا وعملا وخلقا دا سړی بچ گئی د فیدونا د عقیده په لحاظ د عمل په لحاظ او د اخلاق په لحاظ چې دا د ذکر نه خوېږي بنا غلطه خبره او غلط کارونه بدل نه کیږي دا سورۃ الفاتحه و آیتونه ده علما وی د دین مراد فاتحه ده وګوره دا لږ ځان کوی کوي دلته وی چې مراد د سب المسانی نه مراد فاتحه ده نو سورۃ الفاتحه و آیتونه هونه دي نو چې دا جوش شي نو بسم الله الرحمن الرحیم یو آیت واغه شو شپږ دا شنو څو شو وشو ناغي وسره بسم الله شمال قرآن د مدینی او د بصری او د شام او دانګي فقها د دې علاقې هغه وی چې ان تسمیه لیست بآیت من الفاتحه بسم الله د سورۃ الفاتحه آیت نه دی او دا مذهب د امام صاحب دی او نه د قران د بل سورۃ حصہ ده بلکې دا راوړل کېږي د پاره د برکت او د فصل په مابین د سوراتونو کې ا جز د قران دی چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم کوم چې سورې نمل کې دنو اغشتا او د سوراتونو په دی اول کې چې دنو دا جز دی د قران جز د قران او د سورات نه لري دا للتبرک دا او للفصل بین الصور دا نو بیا خو آیاتونه شپږ دي نو هغه وو په دې طریقه جوړی چې دا صراط الذین انعمت علیهم دی علیهم نا دغه ته چی لیکلی دی بازو قران مجدونه کې شته پکې شپږم لیکل دی خو کدا پکې نمشي نو په دې ځای باندې دا یو آیت شو نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بل آیت شي نو سورۃ الفاتحه و آیاتنا شوا په دې ترتیب سره صحیح شو نو دې سورۃ ته السبع المثانی وای هغه و آیاتنا خو څوک بسم الله سره یادې او څوک بغیر بسم الله و او دا یو ځان له یو جدا مضمون دی چې بسم الله جز دې کنه دی دغه ځای نه شروع کړي او بل که چرته بسم الله جوش شي کنه نو الرحمن الرحیم پکشتا نو بیا ډایرک فور پس دې دوی مېت کې بیا وی الرحمن الرحیم دا کو تکرار شو نو لہذا د دین دا معلومیږي بل چې نبی علیہ السلام په قراءت شروع کو نو سورۃ الفاتحه د الحمدلله رب العالمین نبی شروع کو دا اختلاف به بیا نه راغلی چې بسم الله په جهره وي او که خفیتن وي بیا خو په جهري منځونو کې تا ویل بسم الله الرحمن الرحیم نو الحمدلله رب العالمین دا اختلاف ځکه دی کدا بسم الله جز وې نو بیا هو د فاتحه چې جهري و نه دابم جهري و چې فاتحه خو پیتن و نه دابم نو بهر حال و آیاتونه په دې طریقه شو چې بسم الله پکې نه نو په انعام تعالیهم باندې بشپګم آیات شي نو دا و آیاتونه دی په رکعات کې ویل کېږي چې سرې مونږی کې جهري کې ځان لې کې جمع کې دا یو ټکی چې ام القرآن ورته وي ام الكتاب ورته وي نو دا په څه خبره ټول قرآن اصل خلاصه او نچوړ دا وجه دا ده چې ټول علوم د قرآن په دې کې را باندې نو څنګه را باندې لږ وخت کې مختصر داغه وضاحت تفصیل ګورې نو بیا سم ته دورر کې ګوره یو دا دا چې قران کې درې قسم علوم دي یو د توحید د الله دویم د التذکیر بالاحوال حالات په کې ذکر دي او دریم په کې دي احکامات دا ټول علوم قران کې وو او دا په سورۃ الفاتحه کې موجود دي نو ځکه دا ام الكتاب یا ام القران شو لکه څنګه الحمدلله رب العالمین نه تر مالک یوم الدین پورې توحید شو ادا الحمدلله کې توحید شو دا باقی په دلایل شو بیا چې دین ایا کنا عبد و ایا کنا استعين کې احکامات شو دا پکې کامل موجود لکه الحمدلله کې اسماء او صفات ته اشاره شو مالک یوم الدین کې وعد وعید ته اشاره او په یا کنا بدو یا کنا سرین کې احکامات ته اشاره شو یا د دینم آسان وجه مولانا حسین علی رحمت الله علیه وی په قران کې سلور اسی د فهم په اعتبار الرحمن الرحیم کې درې ویسي ته اشاره شو چې المبارک فی کل شیء هو الله او په مالک یوم الدین کې سلورم ویسي ته اشاره شو چې سره اثبات د قیامت دی چې مالک هغه د نسوک ته بزرگ خلاص ولم نشي کولای نه په شفاعت په کې رااله قهري شفاعت نو دا سورۃ الفاتحه کې ټول مضمون د قران پروتو نو زکه ته ام الكتاب یا ام القران وایي خو مولانا صاحب اختصار نه هم کار اخلو خو یو خبره د تکو مډه خوندوره ده تفسیر ماجدی هم لیکلی دی نور علماء هم لیکلی دی الاتقان کې امام سیوطی لیکلی چې دا ټول قران چې دی د ټولو آسمانیو کتابونو علوم چې دي هغه په قران کې د ټول قران علم چې دی هغه په سورۃ الفاتحه کې دی او بیا د ټول سورۃ الفاتحه علم چې دی هغه په بسم الله الرحمن الرحیم کې دی او بیا ټول علوم د قران او دارنګه د سورۃ الفاتحه د بسم الله د دې باب په دې ټکی کې چې یو د باب په معنا باندې پوه شوې کنه نو بس دام ستاده لپاره کافی دی ته په قران پوه شوې څنګه هغه داسې چې الله پاک 104 کتابونه را لګلې دي دا غي ټول علوم الله پاک په قران کې کې خو دي او دا ټول قران خلاصه چې ده لكل شيء لباب ولباب القران الحوامي د ټول قران خلاصه چې ده نو هغه دي حوامي سبعه او د حوامینو خلاصه چې دا هغه څه شری هغه د فدع الله مخلصین له الدين هغه د یو الله را مدد کې په داسې حال کې چې خاص الله لپاره خالص کوم کې څه شي دین او عبادت نو دعا څه شی دی استعانت دعا څه شی دی وای استعانت نو چې دعا استعانت شو نو بسم الله کې دا بعد سره پاره شو د استعانت د پاره ده نو چې په بسم الله کې د با په معنا پوه شوې نو ته په ټول قران پوه شوې صحیح شو او ګور ادا دلا تاسو تمام ویل کنه چې دا ټول خبره راغونډې دي په سورۃ الفاتحه کې او سورۃ الفاتحه نه په بسم الله الرحمن الرحیم کې او د بسم الله الرحمن الرحیم نه په دې باک په طریقې د ادماج ادماج دې ته وایي چې یو خبره الذي استوقد نارا صيغه د مفرد ده نو فلما اضاءت ما حوله صيغه د مفرد دي ذهب الله بنورهم صيغه د جمع ده وترکهم صيغه د جمع ده لا يشرون صيغه د جمع ده نو دلته هم مثلهم کما مثل الذي له مفرد نو دا د جمع صيغه کم ځای راغلي خان نو دا جامع صورت نو زکه وته ام الكتاب یا ام القران وای خجی اوس په دا بل خبره ذکر کو چې دعوت سورۃ الفاتحه څه شی ده یسه ثابت دی نو د سورۃ الفاتحه دعوا د الحمد لله مناسب صفاتونه د کمال خاص الله لره اثبات د حمد او د صفات کوي الله لره نو خلاصې سره اول دا دعوا بیا پاره دلایل عقلیه یو رب العالمین دویم الرحمن الرحیم دریم مالک یوم الدین اصل کې چې کله ته د الله حمد وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو ته الله ویني نه کنه ته د الله حمد وای نو دې حمد په وجه باندې ته دومره په دې مینه کې مخ کې لاړې د الله تعریفونو کې دومره مخ کې لاړې کوی چې پردې لري شوې او ته ډایرک الله سره اوس خطاب کې چې ایاکا نعبد و ایاکا نستعین التفات د غایب نه راغی مخاطب ته بیا د الله رحمت جوش کې راغی چې تا د الله حمد وی ثنا وی تعریفونه وی لوز دې موږ چې صرف ستاسو ادب کوم ستاسو عبادت کوم او ستاسو به امداد غواړم د هر سبق نه مخکې کنا چې کله ته ابتدا کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بوای خو ته اعوذ بالله د قراءت په ابتدا کې بوای او بسم الله د هر سورۃ شروع کې دونه مخکې ما سیوا د سورۃ التوبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لطائف د اعوذ بالله سری معنا ورکو بیا د فواید ذکر کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واحد متکلم صیغه ده چې زه پناه غواړم په الله پوری من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوی نه صحیح شو نو انسان ډیر کمزور دی ډیر عاجز دی دی به الله پورې پناه غواړي او پناه یو الله ورکړي چونکی شیطان ډیری وسوسه تا تا چي نو تب دا شر نه پناه غواړه خو دی وخت د شیطان نه غواړه چې د قران نه دیوان لري شیطان دا یا د شیطان نه ماخوذ دی شتن ویل کېږي بعد ته لریوالي ته نو شیطان ته شیطان زکوي چې دی هم د الله د رحمت نه بعید دی او لري دی یا دا ماخوذ دی د شاته یشیتنا المحرر الوجیز کې لیکلي شات یشیتنا شات یشیتو په معنا د احترقا سوزیدو راځي نو شیطان ته شیطان زکوي چې د بم د جهنم په ور کې سوځي خان الرجیم دا په معنا د مرجوم باندې دی نو چې ته قران شروع کړې نو تا ته به شیطان وسوسه شي نو مخکې نه اعوذ بالله وې د قران شروع کېدو نه مخکې نو پیدا پیدا شي چې ستاسو زړه کې باول اعوذ بالله پرته نو شیطان به وسوسه نشي چولې ها او به په دې دا شعر راوړل اتانی هوا ها قبل ان اعرف الهوا محبوب یادې کنه نو چې کله ستا زړه لا خالی دی شیطان او توسوسه نه دا ورچولې غوذ بالله وایا نو ستا د خالی زړه ته غوذ بالله کوزشي نو دې په دغه د شیطان د وسوسې ځای بند کړه او د شیطان وسوسه به کار نه کوي یو مطلب یې دا دی نو فامر ان يستعيذ بالله عز وجل منه لالا يفسد عليه ما يحصل له بالقران چې ستا په زړه کې په قران کې کم خیر راځي د قران په لستو اعوذ بالله وای چې شیطان ته هغه سره کې ختم نه کی وی نه شو د دې توجیه او دا ولنې توجیه مې څخه دا پر کو هغه مخ کېو د شیطان د وسوسې نه او کدا شیطان وسوسه وام چې چې تعوذ بالله وی ختم به کی دا بعد شو درېمه پیدا ان الملائکه تدن من قاری القران وتستمع لقراءته کله چې قاری سے قران وای نو د رحمت ملائکه راځي او دته وخت کې خود یو دته نږدې کیږي لکه نبی رسول الله اوسیر ابن حذیر رضی الله عنه ته وی چې قران وای دا تا چې سلیدل چې خطر روانو دا پرشته راتلی نو شیطان دا وسوسه اچي نو فامر عند الشروع ان يستعيذ بالله عز وجل منه حکم شو چې ته د ابتدا کې اعوذ بالله وای چې د شیطان د دې وسوسې نه بچي بل دا ان القارئ يناجي الله تعالی بكلامه قاری سے در رب سره مناجات کوي الله اکبر او الله پاک حدیث کې راځي والله تعالی اشد اذنا لقارئ یا اشد اذنا لقارئ حسن الصوت الله د ډیر زیات توجه سره د قاری صاحب سبق اوري چې د خیستا आवाज والا یو قران وای دومره په خوان دی الله اوري چې یو سندرغاړي چې سندر وای دا غیغه مالک باغې ته دومره په و صوت سره غوږ نه دی لکه څومره چې الله د قاری صاحب قرات ته غوږ دی او الله وتعالى توجه کوي نو د شیطان قرائت خو شعر دی تن ټکور دی غانې بجانې دي نو قاری سے تویل شي چې اعوذ بالله وای چې شیطان دې توجه بل خو وانه دی اسنه چې لږ سات پس تن ټوک شروع نه کی نو قران دې اعوذ بالله وای چې دې وسوسه نه بچي نور وجه هم دلی کلی دی بل وجه بیا رستو لکی ومنها ان الشیطان احرس ما يكون الانسان عندما يهم بالخير شیطان چې کله انسان د خیر اراده وکړي د ډیر حرس کې چې د دین نه واړي نو د کوشش کې چې دا سبق نه پاتې کې د دین نه پاتې کې لکه حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي شیطان بیگانه شپګور په ما حمله وکړه کنه اراده دا و چې ما د قرا د منظر موږ را باندې ګډ وډ کې ایت تعالی صلات چې تکل کومونس کې کبل د خیر کار کې شیطان تا باندې ګډ وډای نو د دې وجه نه تا اعوذ بالله وای چې شیطان د نچته دا درس پاتې نه کی دا مهنت نه پاتې نه کی او که په امور مقصودیو کې نو تطیب اللسان براشي نو قران دا اعوذ بالله ویل سره بستا زب نورم پاکه سما که ګنده خبرې دې کولې نو اوس په دې خپل باندې قران څنګه ویل اعوذ بالله وای چې دا خپل دې پاکه شي او که چرته صحیح خبرې دې کولې هنور خبرې وي نو اوس قران شروع کین نو قران په شان عظیم کلام خو بل نشته کنه نو اعوذ بالله وای چې دا پاکه خپل نورم پاکه شي ځکه دا په خصوصیت شي د قران کا نو کته په امور مقصودی کې لګې نو اعوذ بالله به بیا وای چې کله قران شروع کې د دې لپاره چې ستاده جبا نورم پاک شي او مزیدار شي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا مستحب دی په ابتدا د قرائت کې او کیفیت دقه دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د جمهور قول دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویل په ابتدا د قراءت کې یا په ابتدا د هر کار کې دا مستحب دي کیفیت د بسم الله سورۃ النمل د استم کې ده انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله راخه بعض خلک خط لیکي نو 786 ونی 786 لیکل په دې د بسم الله ثواب نه ملاوي صحیح شو 786 باندې لیکي بعض خلک بسم الله لیکي نو دیو لیکي به اسمه تعالی ټیک ده چې بسم الله تعالی دیو لیکه خود بسم الله الرحمن الرحیم ثواب په نه ملاويږي ځکه چې بسم الله کیفیت به اسمه تعالی نه ده د دې کیفیت ده بسم الله الرحمن الرحیم قران په خپل ذکر کړي نو دا به وای خان بسم الله ویل د هر نیک کار په اول کې دا چې دنه مستحب دی عام عادت دا دی چې کم کارم کې کنه نو هر ټیم د الله پاک نوم یادوا صحیح ده بسم الله وایا خا بسم الله کې حکمت څه دی ویلو کې یو خو په دې کې اشاره ده الی عجز العبد بنده خپل عجز الله ته پیش کی چې الله زه ډیر عاجز ما ډیر کمزور یم کنه ځکه چې دا ډیر درون کار دی ان سنلقی علیکا قولا ثقیلا دا ډیره وزنی او درنه وینا ده نو چې ته بسم الله وې نو الله بستا امداد کوي تر الله نه امداد غواړي نو بعد استعانت شو کنه بل دارې چې بسم الله د راځي الحصول البرکات بسم الله وای چې برکت در ته حاصل شي ګره دا شان په هوکار کې برکت نه بل دا دا لتذلیل الشیطان د شر شیطان ذلیل کی او بل دا چې بسم الله نن له حروف دی او چې څوک وي دا د هر کار په ابتدا کې وای د خیر کار الله به د جهنم د علیها 19 دی کنه نل لس فرشتي نو د هغه نه به الله محفوظ کی چې هغه کومه د عذاب باندې مقرر دی په جهنم باندې او نور فواید د بسم الله هغه د امام رازی صاحب لیکلی دی خو یاره ډېر وګد وخت غواړي که نه الله اکبر 152 صفحه د ما سره خو ډېر خسته خسته خبرې کړې دی وی لکه د بسم الله څخه پیدا ده یو دی لیکي خلاصه خلاصه ځکه هم چې دا خو د درې پانی دی بیا خو نه خلاصي وی موسی علی السلام بیمار شو په خېټه کې درد راغی نو الله ته شکایت وکړ چې الله زه بیمار یم مال څه دوايي دا څه پکار ده نو الله ته یو قسم د سحرات ونه وخدله یو غیا چې دا وګړه تب جوړ شي نو هغه غل دوايي وخړه هغه ونه الله پاک جوړ کړ نو ثم عاوده ذلك المرض في وقت اخر بیا څو وخت بعد بیا ور باندې غ تکلیف راغی نو د ویل چې مخکې را تعالی دا ونه خودلې و نو ور بشم بیا وی خورما بیا به جوړ شمه نو بیا لاړ ما غوونه چې الله وته یاد کړی ور داګې نه پانی راو شو کولې او وی خړلا نفس دا د مرزو بیماری نورم زیات شو نو موسی علی السلام ورته وی چې یا الله دا د وای مې اولو خوړه دا ونه نو پاګه راته پیدا ملاو شو او په دویم ځل چې خورما نو اس پیدا نه کې نقصان بیماری را لسه واکړه دا وای وی الله تعالی لانک فی المره الاولى ذهبت مني الى الى الكلاء فحصل فيه الشفاء بل دا ده وای اکثر دا شي چې یو مالکی هغه غلامانو ته ورشه لکه مال اسوار له خر والے کچر والے بل شي والے یا بادشاہي نو هغه خپل نوکرانو ته نو بیا وته وی چې په دې باندې دا نه خولګوي چې دا د بادشاہ دي چې څوک سره نه چي نو کله بل چا شي نو خلکو سره چیړي خو چې د بادشاہ نو هغه سره څوک نشي چیړل نو چې ته یو عمل کې نو پاغي پاول سر کې بسم الله وای چې زړه الله نه امداد غواړم نو شیطان بتانه نو دا تمه نه کوي دا الله نه امداد غواړو دا الله امداد ور سره دی نو ځکه چې دې نو داسې کولای شم یاره دا بیا ځان له مطالعه کې خان دې کې ډېرې خبرې شته لري زه به ته دوه درې وایم تا دا غټې غټې وایم یو ځای کې دې لیکي وې در قیصر بادشاہ نه یو کس ته ویل چې ته چې دا اسلام یو ډېر حق دین دی نو د دې د حقانیت په سنخې س علامه ډېری نه هي نو یې مونږ ته یو خې وکړ وای نور بر تاسو خم خو زهر را لراوړه او زه به بسم الله و نو به سما کمل شوم خو ته هم خلاص یې دوم خلاص شوم کو بد شوم نو بیا به منی ډېر ښه حضرت خالد له زهر راوړل او بیا چې دین روغ رمټ ګرځیدل د الله په حکم باندې نو فقال مجوس هاذا دین حق نو مجوس ویل چې دا څه شی دی دا دین حق ډیر فضایل راوړي او په کتاب وره وی عیسی علی السلام په یو قبر تیرې ده نو الته یو قتل چې پرشتو یو مړ رانیولې له خه سخت عذاب ولور کوي موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام له ورځ پس د ورځ پس بیا روان دی وګوري وای هغه مړ چې دنو پاغي باندې اوس ته خدای رحمتونه را نازلې پرشته ول نعمتونه او خوشحالي راوړي نو دې ته پوسو کې چې دا څنګه چل دی پرون په دې مړی باندې عذاب او نن په رحمت دی دا وایي وای الله وتعالى چې یا عیسی کان هاذا العبد عاصیا دا مړ چې دې کنه دا ډېر ګناګارو او د چې د څو وخت نه مړ شوی د نظم په عذاب کې راګیرو د بیبي پاتې شو کونډه او دا هغه وخت کې داغه حمل چې کله دې مړ کېده د د د مرګ نه پس د هغه بچي پیدا شو او هغه مور د هغه بچي پرورش کو تربيت کو حتا کبیره تر دې چې هغه بچي لوی شو تکړه شو فسلمته الى الكتاب کتاب خودن کو ته ولېګا اوس مدرسې ته ولېګا فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحیم مدرسه کې او تقاری سے سبق شروع کو ته بچي ادا وایا بسم الله الرحمن الرحیم نو بچی دا سبق یادو نو ای الله وی چې فاستحیت عبدی ان اعذبه بناری وفي بطن الارض ولده في بطن الارض وولده يذكر اسمي على وجه الارض وی الله وی چې مال د دین حیا راځي چې زړه د خېټ د زمکه په خېټه کې د خپل بندل عذاب ورکوم او د دوه وړو کې بچې د دې زمکه په مخ ګرځي واغه د زمانو مې د بسم الله الرحمن الرحیم دی وی نو مال حیا راځي د دینه چې د لزا عذاب ورکمنو زکه می په عذاب بند کو رحمت مې ول شروع نو بسم الله کې ډېر فواید دي ښا پوه شو دا الکبیر د امام رازی چې ده کنه تفسیر الکبیر د تفصیل لکړه دی بیا نو با حال بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر کار په ابتدا کې وای قرآن په ابتدا کې وای شاپور شیخ صاحب رحمت الله علیه په نصر المرجان کې لیکلی او دا چیک دی په وګو کې پری دی او چې څه مشکل یې لکه دی غره وري چې څه وخت پری دی چې دا چې په بکیږي کنه دا مشکل به الله ختم کړي ها خدا تاسو ته ما ویل نه زنه چې تاسو ما نه پیر سیب جوړ کړو سارو ما خام بل پینه او پنسل راوړې او کاغذونه چې دا اوس لیکه ما ته ځان لیولې زه پیر سیب نه ما غوړې دا چې دین څه شي شو دا مجرور شو او دا نو بسم الله کې چې کوم دنو دا با حرف د حروف جارو اسم چې دین نو دای مجرور لفظ الله دای صفت اول ومدا موصوف الرحمن صفت اول او الرحیم صفت ثانی دا موصوف سره د خپل دواړو صفاتونو نه دا جار شو د پاره د مجرور اسم جار او دای مجرور شو با جار شو او دا اسم جار لفظ الله موصوف الرحیم صفت اول الرحمن او الرحیم صفت ثانی خجی اوس اولنې آیت الحمدلله رب العالمین دا الحمد دا اصل کې ده اخبار خدا په معنا د امر ده قولو الحمدلله رب العالمین قول مقدر ورو باسه ها اوه چې الحمدلله رب العالمین د الله د شان مناسب صفاتونه خاص الله یو د ګور حمد یو د تسبیح حمد د الله صفاتونه چې کوم د الله د شان مناسب دی هغه الله له ثابتول دي ته حمد وای تسبیح دی ته وای چې کوم صفات د الله د شان منافی هغه د الله نه نفي کول صحیح شو دا الحمد لله رب العالمین په قران عظیم کې حمد په مختلفو طریقو مستعمل دي پنځه سورتونه په قران کې داسې دي چې هغه په الحمدلله شروع شوي دي یو پای کې دا دی بل سورۃ الانعام سورۃ الکهف سورۃ السبا سورۃ الفاتر پنځه سورتونه په الحمدلله هغه مصدر دي او شروع دي حمد په مختلفو طریقو باندې الله پاک په قران کې ذکر کړی دی کله حمد راضی بعد السلامت چې الله نجات او سلامتی ورکی او بیا دا غینه پس حمد ذکر کې لکه لوط علی السلام صالح علی السلام له نجات ورک نو بیا الحمدلله وی نو سورته النمل آیت نمبر یو کم 50 پته کې او سورت سوافات 182 کی کل حمد ذکر کی بعد النعمت لکه سورت یونس لسم کی کل بعد حلاکت الظالمین لکه مومنون تلسم کی کل بعد الدلائل لکه سورت لقمان 25 او سورت روم تلسم کی مختلفو طریقو سره صحیح شو جی دا خبره خو ذهن کې کېدا وا ګور دلته وی الحمدلله الشکر لله و نبی دا ولی زکام چې حمد او شکر کې دا فرق دی حمد عام دی که په مقابله د نعمت کې او که د غیر نعمت کې او شکر خاص دی هغه صفت ته وی چې هغه په مقابله د نعمت کې نو لہذا دلته حمد وی ځکه چې حمد راضی په سب په وجه د کمال ذاتی د یو شخص باندې او شکر اعلی دا کیږي چې داغه نعمت تا ته ورسی نو دا بهترو د حمد د شکر نه ځکه الحمدلله ویو دویم الحمدلله وی هو المدح لله و نبی ځکه چې حمد د دې تمام اجزا هغه ممدوح دي خلی او د مدح بعض اقسام هغه مضموم دي لکه چا مخامخ صفت کول بل حمد عام دی او مدح جدن هغه خاص ده څه مطلب مدح خاص ده للجمال او حمد چې دنو هغه للحي مرضی او لغیر الحي مرضی نو لہذا دلته الحمدلله وی ځکه الله جمال نه دی هغه حي ذات دی او بل دا الحمدلله وی التسبیح لله و نوی زکه چې حمد دا په تسبیح هم دلالت کوي او تسبیح بیا په حمد دلالت نه کوي زکه حمد د الله صفات الله له ثابتول چې چا کې صفاتونه یو هغه ثابته نو څوک چې په صفاتو د کمال باندې متصفی نو هغه د نقایصو نه پخپل پاکي نو ځکه الحمدلله وی صحیح شو دا الحمدلله ټکه الحمد په قران عظیم کې مرفوع 28 کرته راغلی دی او الحمد مجرور دا راغلی دی 15 کرته فعل چې دی یو کرته راغلی دی او محمود مفعول وزن باندې یو کرته راغلی دی حمید د الله په صفاتو کې تقریبا ولس کرته راغلی دی احمد د نبی علیہ السلام په نمونه کې نوم دی یو کرته قران کې راغلی دی نو دا الحمدلله یو عام مفسرین معنی کوي یو معنی زمون مشایخ او اکابرین کوي عام مفسرین معنی ولکوما بیا زمون د مشایخ معنی خو په دې معنی کې اشکال دا دی چې تا ویل چې ټول صفاتونه الله لري دي ټول ثنا او صفات الله لري دي نو لکه څه مطلب بنده کې او مخلوق کې صفات نشته نو مخلوقات کې هشته صفات انبیاء او اولیاء او علما کې څونه صفات دي نو بیا دا غي د پاره به علما را لګي نو دا جوابونه کوي چې دا د بنده صفات کل عدم دی او د الله صفات همیشه دی دی باندې پنا راځي د بنده پاګه او د الله پاګه نه راځي نو دای کل عدم کړل یا بداوي چې د دې خالق هم الله دې رجع الله تکیږي دا لری لری برتاوي نو د سیمانه اوکا چې پای کې رشتال پاتې نشي نو په دې معنی کې اشکال ختم شو اوس بنده کې چې صفاتونه دي نو خود اولوهیت نه دي کنه هغه د خدای توب نه دي او دلته ستا مراد د اولوهیت او د خدای توب صفاتونه دي او دا معنی به احترام ده ځکه چې الف لام په سلور قسمو کنه په ټولو کې بهترین الف لام هغه الف لام عهد دي څه شي دي الف لام عهد دي نور الانوار ولا لیکلی دی وفيه تنبيه على ان العهد هو الاصل في اللام دا یو باسین په اخر کې بیا لیکي وفيه تنبيه على ان العهد هو الاصل في اللام په دې کې تنبيه ده په دې خبره چې دا عهدیت چې د په لام کې اصل شی دی چې مراد معلوم شي شي فما دام یستقیم العهد لا یسار الی معنی اخر تر څو پورې چې د الف لام عهدی معنی صحیح کیږي نو بل معنی ته بدلل نه کیږي نو معهود صفات چې هغه صفات د کمال دي د خدای توب دی هغه خاص الله لره دی الحمدلله الله اکبر ټول مناسب صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دی مولانا صاحب للہ لام الاختصاص سے خاص الله لره دا الله لفظ چې ده دا مشتق ده او که غیر مشتق ده دا اسم دی دا الله او که صفت دی نو اصل خبره دا ده چې دا اسم دی د الله اسم علم چې وته وي دا صفت نه دی د الله د لفظ صفت کیږي لیکن په دې د بل شي صفت نشي کېږي چې هغه موصوف شي او دای صفت شي او دا لفظ الله خاص دی الله پورې د الله نه بغیر بل هیڅ چا ته الله نشوي صحیح شو پاتې شو چې دا مشتق دی او کنا جامد دی غیر مشتق دی نو بعض علما وایي لکه امام خلیل سے په دې کې ډېر کلک دی هغه وایي چې لا اشتقاق لهذا الاسم د دې اسم اس قسم اشتقاق مشتقاق نشته بس دا دغه شان دی خان او امام زجاج امام محمد بن الحسن حسین بن الفضل اغین هم دا نقل شوی دا نه دی مشتق خو اصح دا ده چې جمهور علما وی دا مشتق دی کدا خو یو لفظ دی یو ذات د الله دی یو دا لفظ د الله دی دغه فرق دی نو لفظ د الله دا لفظ ټکی دا الف لام ها دا ټکی من یادو ذات د الله خو بالکل مشتق نه دی صحیح ده صحیح ده دا لفظ چې نو دا مشتق دی چې مشتق دی نو د سنا مشتق دی د دې ماده سنا یو قول دا دی چې دا مشتق دی الہ ی الہونه د عبد یعبدونا په معنا د عبد سره لکه دې معنا کې راځي و یذرک و یذرک و الہتک الہتک ای و عبادتک ځکه که څوک بیا ورته خپل ځای کې توجیهات کو فرعون ته قوم وای دا غټان چې و یذرک د موسی علی السلام تام پریدي و الہتک او ستا خدایانو پریدي نو هغه په خپل ویل چې انا ربکم الاعلى نو هغه د کوم ځای نور خدایان نیول هغه به بیا ته ګورو چې نور خدایان نیول او کنه خو دلته به بیا معنا دا وکړي چې الها تک معنا عبادت تک ستا عبادت پرې دي الها الهو په معنا د عبادت یاد او دویم دا مشتق دی د الہ تو الی فلاننا الحت الى فلان عرب هغه وخت وی ای سکنت الی چې تا ته د چا سره سکون میلاو شي الله ته الله زکوي چې ان الخلائق يسكنون الیه ويطمئنون بذکره مخلوق ته د هغه سره سکون میلاویږي او داغه په ذکر باندې مت اطمینان میلاویږي یا دا مشتق د الف تو الیه نه ای فضا تو الیه فی الفق الشدائد الله ته الله زکوي چې خلق د ته په سختو کې په مشکلاتو کې سکه هغه ته چې دنه معنا عاجزی کوي پوښوي او هغه ته ځان نږدې کوي یا الحل فصیل الی امه نه محفوظ دی مشتق دی دا هغه وخت کې وای چې کله سړی بچی را پریږي مونډ باندې مور طرف ته ورشي سارو کې نو دا شان دا خلکم الله ته حرس کوي او زور لګي چې الله ته ځان نږدې کی یا د الله یلیهنا ماخوذ ده لا یلیه اذا تجبا کله چې یو شی د چانه پټي نو الله تعالی زکوي چې خلکو د سترګو نه هغه سره پټ او سوګي لیدې نشي هغه الله چې هغه د تمام عالم پالون کې دی رب العالمین دا په اوس دلیل دی ښا الله رب دا ټکه په قران عظیم کې اتا اتیا کرته راغل رب ندا سره ستا سات ربک 222 کرته لکه سورته یوسف آیت نمبر 23 کې راځي انه ربي عزیز مصر یادې چې دا زما مالک دی زما تربیت یې کړې دویم جمع کول فلان یرب الناس عرب وای یعنی یجمع الناس خلق جمع کوي دریم معنی د اطاع تابعداري او دا په قران کې نه ذکر سلورم معنی اصلاح لکه سورت توبه آیت 31 ولا يتخذ بعضنا دا سورت توبه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا 31 آیت دارنګه په معنا د مالکیت باندې لکه فلیعبدوا رب هذا البيت ال ترب په معنا د مالک او دارنګ په معنا د معبود چې رب په معنا د معبود لکه عرب یبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه ثعالب هغه څوک معبود کې دي چې چې ګډړانو د پسر امتیازي کوي بوت باندې غسر خپل ګډړو چته کې امتیازي پر اپری نو دا رب دې دا معبود دې لقد هان من بالت عليه ثعالب په تحقیق سره ډېر سپک دی هغه چې د چا په سر کې دړان او بلان امتیازي کوي دا الله نه ما سوا چې څه شی دی هغه عالم دی قران کې د دې مستاقات ټول مخلوق تم عالم ویل شوی دی کل ذریح ذروح دب علی الارض دام عالم دی او الانس والجن باندې د عالم اطلاقی کې ليكون للعالمین نذیرا دا ټول عالم د پر نذیر نو انسانانو پیرانو د پاره ګوره ګڼ خدایان چې تو ته رب وای هغه ګوره دی کې یو الله نو ګڼ هغه نه دی ګوره نه دغه څه حیثیت شته دا شان موږ ګوره سورته توبه آیت نمبر 31 یو دیرش کې دا الرحمن او الرحیم په یو معنا دي او کنه دا په بیل بیل معنا دي نو بعض علما وایي لکه ابو عبیده رحمت الله علیه وایي چې دا په یو معنا دي لکه ندمان او ندیم چې په یو معنا دي او بعض علما وایي چې نه د دې په معنا کې الله الرحمن الرحیم راوړو بسم الله کې مر رحمان الرحیم مو مال ته ویلو دا یو دلیل شو د دې چې بسم الله جز د فاتحه نه نه لګینه دا تکرار بنو راغلی اهل تبرک وا او یا دا د علما وایي چې په بسم الله کې الرحمن الرحیم راغلو د دې وجنا چې په لفظ الله کې په انسان hebat راغی نو الرحمن الرحیم سره hebat ختم کړ چې مې ریګا الله هم دې خو رحمان او رحیم هم دې نو دلته hebat راځي د مالک یوم الدین نه رستو ټکې له ورپسې مالک یوم الدین نو مخکې دی وی چې الرحمن الرحیم چې hebat در باندې رانشي څنګه چې الله الله پورې خاص دی او بنده ته نشي ویلې نو رحمان په الله پورې خاص دی او بنده ته نشي ویلې دا کوم شاعر چې تیر شوی دی دا عبد الرحمن بابا دی او ورور خلکو ته رحمان وی رحمان بابا ویلی دی رحمان دا خبره غوړي غلطه ده صحیح شو په نمونو کې خسته نمونه عبد الله او عبد الرحمن دي په امداد المفتین کې لیکلي دي لا ينبغي في هذا الزمان ان يسمى بعبد الرحمن لان الناس يحذفون العبد وهذا شنيع وای مناسب نه دي چې په دې زمانہ کې خلک عبد الرحمن کې خپل نوم دی ار چا باندې الله رحم کړی دی کنه نو مخلوق کې دا څوک نشته دی چې هغه دومره مهربان شي دا غم دې پار چاره همي نو لہذا مخلوق ته رحمان نه وي ا رحیم ویل شي قران کې د نبی په صفت کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم راغلی رحیم کې یو سړی نوم عبدالرحیم دی او ته رحیم وای جایز خو رحمان ورته نشویلې وای په نمونه کې خسته نمونه عبد الله عبد الرحمن دی خو چې دا نمونه دی وخت کې نه دی نو خره زکه د عوام نه دی دا د اواز په وخت کې دا نوم وړو کې کوي نو چې عبد الرحمن نو به وته سوي بیا وته رحمان وای نو دا بیا غلطه شو دا جایز نه دی الکا یو د مالک یو د ملک دې کې فرق دی دلته داونه وی چې ملک یوم الدین لکه بعض خلک قرات کې ملک یوم الدین وایو دا شاز قرات دی د جمهور قرات به مالک یوم الدین مالک او ملک کې څه فرق دی مالک اختیارمن ته وي او مالک صرف چاته وي بادشاہ ته وي یو دا چې مالک ته کې عام دی انسانانو ته او نور اشیاء ټول ته شامل دی او مالک صرف خاص دی انسانانو پورې لکه مثال په تور ملک کوئی بادشاہ ته بادشاہ خود انسانان مالک لا پوره اختیار دی کله خپل مملوک خرڅي کچاته بخي او کله غلامین آزاد ملک لا بادشاہ له اختیار نشته چې دا خپل قوم په چا خرڅ یا دې چاته وبخي چې دا ټول مې تاسو لاس درکړم تاسو نشي کولای بل دا مملوک یعنی غلام دغه دا طاقت نشتا چې د خپل مالک معذول کی ان المملوک لا یستطيع عزل المالک مملوک د خپل مالک معذول کول طاقت نه لري کاغه آزاد په خاره کې ټول عمر بداغه غلامای کې ناس او قوم رعیت چې د بادشاہ نه تنشي نو د خپل بادشاہ د حکومت نه معذول کول شي اختیار کامل چا لري مالک لري کنه بل په غلام او مملوک باندې د مالک خدمت واجب دی او په قوم او رعیت باندې د بادشاہ خدمت واجب نه دی حکم منلې واجب دی چې شریعت موافق دی خو خدمت یې نه دی واجب خپل نوکران یې کوی شو کار یې کوی شو ټول خلک د بادشاہانو خادمان خو نشي کېدای نو مالک یوم الدین په دغه وجه وی بل مملوک غلام بغیر د اجازه د مالک نه هیڅ نشي کولای تر دې چې څه شی غستیم نشي خرڅولای هم نشي د هیڅ مالک نه خوخه به داغه چې کومه د مالک او غل قوم رعیت د بادشاہ د اجازه نه بغیر غستل خرڅول هڅه کولی شي بل مملوک او غلام د د خرچه په مالک واجب ده او د خپل مالک نه دا تمه کوي چې فراغ پرا کې اسکات پرا کې خرچه پرا کې ځکه دا غلام نه او خلک د بادشاہ نه دي هیڅ تمه نه کوي دا ټول حکومتونه زائل شي صرف دی یو الله حکومت به نو زکه را یاد الله یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والملک والامر ملک دې کوم امر دی والامر یوم اذ لله دوی دلته ګوره څوک مړ دي څوک ژوند دي څوک ورسته پیدا کی قیامت کې به دا ټول متکبرین منکرین بادشاہان غریبانان ټول ولاړی د قیامت په میدان کې او الله به دغه حاکمی نو الته ټول نو زکه غیا او درېمه وجه دا ده چې مخکې رب العالمین کې موږ معناګانې کړوې د رب یو معنا او مالک نو د دنیا ملکیت خو هغه کې ذکر وو نو الته د مستقل ک بیا راول نو ځکه مالک یوم الدین راړ چې د قیامت ملکیت هم ته مراد شي صحیح شو او بل دا ده د ټول نه خسته توجیه دا ده چې د دې مشرکان یو خبره بوا او دې په دې ډیر خلک دوکا کول وې دا مون باطل خدایان ذکر مدد کو چې دې په قیامت کې مون سکی په عذاب خلاصي دی زمون شپارس وکي دی به زمونږ دا کوي هغه کوي نو الله وی چې مالک خو زېما چې زه او ته اجازه ته نه کوم نو چاپلارم خبره نشي کولای نو په دې کې یو قسم نفي د شفاعت قهریم شوخه چې د الله نه سو حضور خلاصول نشي کولای او مالک به الله په الله باندې سو حضور ورشته مالک یوم الدین زکوي خمولانا سه خزي ګوره دې خبره تا قران کې تاسو تما ویلو چې الله دا صفت دا مسله توحید په عنوان د ملکیت د ملک باندې با ذکر کړي او چې اختیار او بادشاہي صرف د چا ده دی والله دا قران دا صفت ذکر کړي ما اصول کې تفصیلا ویلو د غیر نه پی کړي وګوره شفاعت شته کنيشتا نو یو د شفاعت اذنی دویم د شفاعت قهری شفاعت اذنی دی ته وای چې قیامت کې الله پاک چاله اجازت ورکي نو بالکل دا شفاعت شته د دې نه څوک انکار نشي کولای په شفاعت اذن کې با دا شفاعت کیږي خو ال چې الله اجازه ورکړي یو شرط دار منزل الذي يشفع عنده الا باذنه سوره بقره 255 ایت الکرسی کې چرایي دویم دا چې شفاعت بکیږي په قیامت کې دریم دا چې شفاعت سو کوي چې هغه موحدي او چې د چا د پاره کوي چې هغه هم موحدي که مشرکین او مشرک ته الله د شفاعت اجازت نه ورکي او د مشرک د پاره الله تعالی اجازت نه ورکي چې د شفاعت په صورت طه 109 کې به بیا راځي تاسو ته صحیح شو څلورمه خبره ده چې اول شفاعت چې کیږي څوک به کوي نو اول شفاعت به نبی علی السلام کوي انا اول من یشفع اول زاغه څوک مچ شفاعت وکي لکه حدیث کې راځي نو چې نبی علی السلام نه مخکې به څوک نشي کولای بل ادا چې شفاعت دا قران بم کې ثابت ده احادیثونه پیغمبران بم کې قاری سے بم کې نیکان خلق بم کې خو اول شافعی په نبی علیہ السلام پات شودا چنا باطل خدایان د چا سپارس کولې شي او نه د مشرک مبارک شفاعت قبليږي نو دا تطبیق شو په مابین د آیاتونو کې چې چرته اثبات شفاعت راځي او چرته نفي د شفاعت راځي لکه سورته بقره وګوره آیت 48 کې اته سرویش